یو کم شپیتم صفا د زاد الطالبین او پنځلسم واقعا د دویم باب د بسم حدیث ابو لبابا او حضرت علی بن ابي طالب دا دواله ملګری رچا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قال راوی و عبد الله بن مسعود فکانت اذا جاءت عقبه رسول الله کله بچراغ نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم آل دوال بورته وی نه نو موږ نمشي پیاده زوان کستا د عوضنا ستانا مونږ به پیاده زو او تب سورځه اے مونږ به پیاده پیاده دوالتلو او نبی علیہ السلام به سورو چې کله ود نبی علیہ السلام نمبر راغې د پیادت لولو او زمونږ د سورې دو مونږ به وی حضرت خیر دې مونږ بستا په وزبانې پیاده لال شو ته په سورې سور شا قال نبی علیہ السلام ما انتما باقوا مني ار وخت جبه بیزه مخوزوا غل ناسیا یا ذکر اسکار کوا یا خوب کوا او یا مطالعه کوا یا ځان له شیګا نو خبرې به غلط نه کینو چې ته ار وخت ګل غل ټیم کې کانی واچې ار وخت سپی پسې لګیاي چر پسې لګیاي انسان پسې لګیاي او کوسه کې کټه د لاچول یو شګه یو استاد څخه استاد څخه استاد څخه نه نه دا څه غلې نه ځان خپل ذکر اسکار کو املک ول ځان له عمل نامه خرابې املک پیغمبر پاک وي املک الیک لسانک مالک کا په خپل ځان باندې جبا ان خپل جبه مالک شا ولی یسا کبیتو کا او سیگا په خپل کور کې کور دې فراغ کا کور کې اوسېګا ها پوه شو کور کې اوسېګنو د هر مصیبت نه بچي